نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله قد بدا عبد عبد لكم بما خيرا منهما یو یوم الاضحى ابل یوم الفطر یقینا دا ورځ د خوشحالي دی ځکه د رمضان کې د سړي روزي وي ذکر اذکار وي استغفار وي تراویح وي تلاوتونه وي الله به ګناونه معاف کړي نختر یقینا د خوشحالي ورځ ده یوم النهر کې د نمخ کې یوم العرفه ده عرفه کې څوک عرفات ته تللی دی الله دا غي ګناونه معاف کړي او چې ګناونه معاف شي نو د سړي د پر خوشحالي پکار ده ناغه یومینو کې تبدیلی وشو اضحا او فطر بس نو معلوم دا شو عیدین په کال کې فقط دو دي نو خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ناس یوم عیدنا عید فطر کې یا دعا کې فن کر ابطاع الامام دا امام لیک نا وخت راغین خی ونه غړ فقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه دی وخت کې همونګه د مزن فارغ شو اته اوس مزل رالی قال تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خرج ذوات الحضور يوم الحج قيل قال حيض قال يشهد خير ودعوة المسلمين توج النساء في العيد زنانه وتیدل عیدگاه ته نو حنابلو په نسبانی وتل فقار دی عیدگاه ته لیکن شرایط مونږ ویلو عدم تطیب خوشبوئی باندې پښې هغه د سمارت ځینو جوړه بدلی نو چې اوس اختر له هم جوړه نه بدلې دا کې دې نشي ممکن نه ده او اختلاط مع الرجال هم نشي دا ممکن نه ده نو کوم وخت کې جواز نو جواز ختم شوی دی اوس عدم جواز قول پکا دی فطري دورې دی خروج النساء فی العید امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخرج إليكن وأمرنا بالعيدان أن نخرج فيهما الثياب والعشاق ولا جمعة علينا ونهانا نبی اسلام چې کله مدینه منوره ته تشریف راړ جمع نساء الانصار فی بیت انصار زنانه ټول یو بیت کې جمع شوي فارسل الینا عمر مکت عمر رضی الله عنه نبی اسلام راولېګا فقام علی الباب عمر رضی الله عنه په ور باندې ودرېد فسلم علینا موږ ته سلام وکړو موږ د سلام جواب ورکړو ثم قال انا رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د نبی اسلام قاصدم زه نبی اسلام تاسو را لګلم نو تقدم د صلات په عید باندې د خطبه باندې خطبه روسته پکار ده الخطبه یوم العید فضل خیال کوي عن ابي سعيد الخدري دا قال اخرج مروا مروان المنبر في يوم عيدنا ناست دا تعرض نه ده تطبیق اول اوشته د عیدګاه ته مروان منبر بیا د همیشه اختر کې وړل راړل ګرانی کنه نو الته جوړ کړو خوشوي منبر نسبل منبر هم ټیک دا اخرج هم ټیک خو اول مخرج د منبر عیدګاه ته دا مخترع چې د مروان دی بل چا منبر نه خارج کړي نو منبر وړل نه د پکار عیدګاه ته چې کوم ځای کې د اختر مسکه عیدګاه کې منبر ولا وړه اخرج مروان المنبر في يوم عيدنا دا یو خبره دیم فبدا بالخطبه قبل الصلاه موږ خطبه مخکې وي د مازنه فبدا بالخطبه قبل الصلاه چې دا منکر ولید فقام رجل یو سره پاتې ده فقال یا مروان خالفت السنه دا د سنتو خلاف وکړ بس منکر ولید فورن صحابي پیرا وکړ دا بدعت دی وکړو یو دویم وبدات بالخطبه قبل الصلاه تا ابتدا کو د خطبه د مازن مخکې نبی اسلام او خلفای راشدینو مخکې مز کول رست خطبه وی او تا خطبه مخکې شروع کړ مز رست کړي ما په خبره پوه شوي بس اخراج المنبر د اختراع د چا ده د مروان او په تقدیم د خطبه علی الصلات د بدعت د چا ده د مروان بس حدیث صاحب تفسیر اوس د کتابونو کې راځي عثمان رضی الله تعالی عنہ امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه هم مزبا مخ د خطبه به مخ کوي او خطبه به مخ کوي او د مزبا رستو کولو نامیر معاویه متعلق داوه چې امیر معاویه خو تابعداري کول د عثمان رضی الله عنه ځکه اول خلیفه ابو بکر دی بیا عمر دی بیا عثمان دی کنه نو علی د امیر معاویه خو تابعداري وکړه د عثمان او عثمان رضی الله عنه خروج د عثمان رضی تقدیم د خطبه علی الصلاه بنیه صحیحنا صحیح نیت باندې کړو چې د خلق خطبه نه محرومه کیږي دا موز نه محرومه کیږي چې مخکې خطبه و چې خلق موز کې شریک شي په نیت صحیح سره غلط دی دا نسبت د عثمان ته کتابونو کې لیکل بالکل غلط ګره صفات تزریده ولم یکن یخرج وبدات بالخطبه قبل الصلاه دا تا کړی نو تقدیم د خطبه تقدیم د خطبه عثمان رضی الله په نیت صحیح باندې دا نسبت بالکل غلط دی اول تقدیم د خطبه چا کړی مروان زما په خبره پوه شوې کنه نو کومه کتابونو کې تقدیم د خطبه نسبت تقدیم د خطبه نسبت عثمان رضی الله عنه ته دا نسبت غلط وبدات بالخطبه قبل الصلاه دا مروان ولی کول د تعریضات کول اهل بیت ته اهل بیت تعریضات کول نو خلق به موزو کړو نو د به تعریضات شروع کړو خلق به تر لاړ نه اورید ورګه بل چل ور سر کوم خطبه مخ کې کړه د پاره دې چې دې زما بدر دی ووري نو تقدیم الخطبه علی الصلاه د عثمان رضی الله عنه ته نسبت امیر معاویه ته نسبت بالکل غلط صفا نسبت وبدات بالخطبه قبل الصلاه فقال ابو سعيد الخدري من هذا قالوا فلان بن فلان قال اما هذا فقد قضى ما عليه د د باندې کوم ذمہواری وکنه هغه ته پورا کړو څه زمواري وه وی چې علم ان امر بالمعروف نهی عن المنکر حق دی ان کا مشرف دی کان کا زرداری دی وشي ان کا د مروان دی او چې ته د بادشاہ ناروا کې نظری او چې اسی او غریب غوانی وی ناغه پس لګیای دا خو ته حق ادا نه کړ وشي په داسې خنځیر د ګورې دواړه جار مجرور متعارف خی تګیو کې جار مجرور متعارف نه خی تګی د پکی د دې سمانه ده فلیغیر بیده لره کدا منکر په خپل ید باندې منکر په خپل ید باندې لره کدا منکر په خپل لسان باندې نلری کدا منکر په خپل قلب باندې زړه کې عزم وکړه چې د الله د لاس طاقت نشته د جبه طاقت نشته نو چرته به خدای الله ما برابر کړي فوشوي دا چې کو کنه فوشوي دا زړه کې بغض ساتم زړه کې بغض سامان په دې استا په زړه کې دا ټول کافران استا بد شي ټول کافران استا بد شي نو یو کافر تنه خپه دي خوشی او دی مجاهدین نه هر یو خپه دي لاس کې هغه څه ته تسبیح راکو تسبیح راکو خوشی خنزیره فلم یستطیع بقلبه د منکر رد چې د په قلب باندې کیږي او قلب اظهار بالیت او باللسان کیږي زړه کې عزم وکړ چې الله زما د لاس کې طاقت راکړ کړه دیجه به طاقت راکړه دا منکر نه پرېږدم وذالک اضعف الايمان د زړه کې عزم کولو د منکر د رد دا اضعف الايمان دی او زړه کې راځي نه خوشوي امریکایان راغلي دي او راځي د موږ نه خپل ډوړې خو هغه کمزور ایمان به ایمان په قوم او په قوم یقین مضبوطوم حرام که زره ایمان پکې شته مضبوطه به خوش زرم پکې نشته ته مضبوطول څه کوي هغه ضعف ایمانم پکې نشته نو څه مضبوطه ایته دا د زنانو تواز نصیحت په مدرسه کې بالکل جائز فاتن نساء فذكرهن نبی اسلام وعظ ورته وکړو ها یقینا د محارم او د حجاب او د فرایض دي هغه لحاظ وساتي امام دې په ولاړ مزوي کې خطبه دې په ولاړ وای ها چې کوم عیدګاه کې دغه جوړ دی منبر جوړ دی څه مزایقه نشته لیکن مستقل کرسي وړل عیدګاه ته دا د مروان سنت د پیغمبر سنت نه ده خلفا راشدین منبر نه دی وړي کرسي وړل منبر وړل یو حکم دی اول اخراج د منبر مروان کړي او دارنګه تقدیم د خطبه مروان کړي نو خطبه روس په کار دی عیدګاه کې دغه ځلار شي مختصر خطبه دی وای کړي دا ضروري خو نه چې وګت خطبه وای مختصر خطبه دی وای رکعتین دی کې بیا مختصر خطبه دی وای یعنی امام ضعیف دی کمزور دی او لنده اله د حرب ده پښوی دا دغه سی ټوپک اله د حرب ده نبی اسلام ته نو ویل قوسن نلاسیونیو فخطب علی دغه رعب جوړیږي د خطیب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين على جانب غير أذان ولا إقامة یعنی ډیر مزونه مې کړی نبی عليه الصلاة والسلام پسې بغیر اذان ولا اقامت خو من نه دراغله باغ اقامت مو کوي خو عدم د نبی علیہ السلام عدم فعل ترک فعل من السنن لکه کول د ثابت شي من السنن ترک من السنن جی رکعت ثانی کې پنځه نو مجموعه دیار لس او احنا فنز باندې رکعت اولا کې درې رکعت ثانی کې درې خو تکبیر اولا سره رکعت اولا کې سلور بشي او رکعت ثانیه تکبیر رکوع سره بسلور شي دوا دریم محل د تکبیر محل د تکبیر ائمه ثلاثه په نسبانی قبل القراءت فی رکعتین سبعه و خمسه وو او پنځه قبل القراءت او محل د تکبیر عند الحناف رکعت اولا کی قبل القراءت او خطبه د اختر سنت دا فرق دی د جمعې خطبه واجب یا سنت مؤکده او خطبه د د اختر هغه مسنون دی الجلوس للخطبه شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم العید فلما قضى الصلاه مذکر کړه عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا يوم رجع في طريق ثم رجع ثم رجع في طريق اخر ده يخرج الى العيد في طريق يرجع في طريق یو لار باندې تلل عیدګاه ته او په بدل لار باندې را تلل د عیدګاه نه دغه علما ګڼ وجوهات وای عبد الله بن عمر وایي چې نبی اسلام اخذ یوم العید فی طریق ثم رجع فی طریق آخر ابن حجر رحمت الله علیه لس وجوهات وایي په لس وجوهات کې یو وجه اظهار الرعب مونږ ګڼ ملګریو لګنیو پښوی د دې وینا خپل اجتماع ته راتلل د مسنون طریقه ده خپل روب به مخالفین پخې پښوی اجتماع څه ضروری دی اجتماع ضروری دی بیا اختر کې دا جدا لار بل راتلل ولې دی دا اظهار د خپل د شوکت دی او دغه حکمت دی چې د زنانه د هم وزي اخترونو ته ناغه وخت کې د زنانه وته دوه اخترور کې اظهار رو موږ الحمدلله ډیر خلق یو نارینه ډیر دي زنانه ډیر دي پښوی مدارس ډیر جوړول د نارینه او د زنانه ډیر مدارس جوړول د دغه قلم کاغذ ورکوي قلم کاغذ دا څه قلم کاغذ به بکری دې تختی قلم خداغه دې الله محمد پیجنی دا قلم خره زموږ مدارس دي پښوی د انجوز بس مدارس دي داغه کې کوم مکتب د قلم کاغذ ا قلم کاغذ ماتې دوه ولا دي زموږ دا قلم کاغذ دم نه ماتې دوه ولا دي خپل مدارس له ترقی ورکول مدارس ډیر جوړول جماعتونه ډیر جوړول ملګری ډیر شریکول د اظهار دروغ وی خپل اجتماعګانو کې ملګری ګڼ شریک کېدل د یو لار باندې تلل بل لار باندې تلل اظهار د شجاعت د پاره دا مطلب نه دی چې دا مسله باندې دې نه پوهیږي مسله باندې پوي بیا شرکت پکې وکړه تعالی توحید مسله درځي بل ملګری بیانې ته ور سره شرکت وکړي تاسو روب قائم شي په دنیا باندې اخذ یوم العید فی طریق ثم رجع ابل کثرت شهود کثرت شهود پدې لار لار اپاغ لار لار نه دا لار بم شهادت کوي اغلار بم شهادت کوي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى مثقال ذره شرا يرى مز د پاره پدې لار لار بیا د مز د فارش اغلار باندې راغل او کثرت شهود هغه ګواهان ډیر شو په دې لار مسلمانان لار موزو کړو او په هغه لار هغه مال خلق بم شهادت کوي دې مال خلق بم شهادت کوي کثرت شهود ملحوظ وي باب بن داران يخرج الإمام الذي من يومه يخرج من الغد يبيه قال حدثنا عبد بن مرة قال حدثنا شبان جعفر بن أبي وحشي وعن أبي عمير د اختر مازن مخ کې عیدګاه کې نفل نشته نبی علیہ السلام نه کړي صحابه نه کړي حضرت علی هغه سره مونږ نه ونیو ویته موز ولې کوي ته ما د موز نه منې کوي نبی علیہ السلام نه کړ ته کوم ځای موز نه شروع کړو او بعد صلات العید هم نه ها که بعد صلات العید بیا خپل کور کې موز کوي نو جواز لري منه نه راغلی د اختر موز نه روستم یا مخکې نفل مکوي دا یو دی خو عدم فعل ترک النبي صلی الله علیه وسلم من السنن بیا نبی اسلام زنانو سره راغی بلال ور سره فامرهن نبی صدقه نو زنانو خپل د بالای دارنګي وسخا بیا خپل لا کټونه واچول په چنده کې د یصلی بالناس فی المسجد اذا کان یوم مطارین باران دی عذر شو عذر په واجبانی مسجد کې صلات العید جائز نبی اسلام کړي مبسوط لیکلی صلات العید په مسجد کې بالکل جائز دی او دا عذر یقینا نشته په دې وخت کې یو خو د خلکو پټي فارغ نه دي پښوی څنګه چې د غنموري به نجوار کری د جواروري به الوګان کری چالوګان وی ټماټر کری چیرې د زمکه یو ورځ د پر خاري پرې نو یو خالی پټی شته د نه یقینا عذاب کې یقینا د عذر دی او که دا سوي نو دا بډاګان بالکل نه دي خو چې موږ هغه ځای ته نشو تللی نو ته به چا سره پرځولو کې اول موږ د پاره یقینا عذر دی موږ مبتدعین پسې موږ نه کوو دا جوړ والا کوي موږ چا سره جوړ کېږي نه پوه شوې نو که یو ته وایي چې ته به خطبه وایې بل ته وایي چې ته به امامتي وکړي دا خو کېږي نه موږ نشو کولی وجوي چاري موزه بدعتي په ذکر نه دی اوس اختر د پاره بدعتي په شونه شو درې دی یا به خطبه تقسیمو یو کال به تکا یا بل کال به زکو به نو دا یو کال موزه خو ځای کول لري مونږ د یو کافي قیمت لري وجوي دا عذاب دی دا زمونږ جوړه کیږي نه کوي چرته دفاع کونسل افلانکې کونسل یو ځای روي چې بیا زمونږ زړونه نه یو ځای منکرات سره نه لګي وښوي موږ ځان لخیو وښوي نو که یو ځای داسې وي ټول ملګري اتفاق باندې عیدګاوي نو تلل یقینا مسنون دی لیکن اعذار مسقطه دي نن سبا د جمع کېدل فارزه کې ممکن ده نه نو مسجد کې کیږي مقصود لیکلې باران او دمر عذر نه دی د باران علاوه دغه اعذار ډېر دي اتفاق نه راځي مبتدعين او د موحدینو څنګه به اتفاق راشي نو دا هزار مسکته دي او اکثر په جماعتونو کې جګړې واقع کېږي خلق عادت دي په جماعت کې د کولو اوس ته وای سارا ته ځونه جنگ جوړي نه ملګری ټول متفق شي او سارا ته ځینو یقینا من السنت ادګات دلار شي حقنینو باران وغیرہ عذار وی نو مسجد کې کې مقصود لیکل په جماعت کې مسکی کې د اختر انو اصحاب مترن فی معیدن فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد